اما بعد می گوید بنده یزمن دی بارگاه رب سمد المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد حکر له الحمد پرون په ابتدایي خبره مونږ کړې وې د بسم الله والحمدلله مبارک اوس یو څه خبره ده اما بعد مبارک چې دا اما بعد د لفظ باندې اول تلفظ چا کړی دی او بل خبره دا ده چې اما بعد کې دا اما تفسیر یا دا بعدو په کې څه دی او بیر اما بعد هغه ترکیبی حیثیت نو اما بعد باندې اول تلفظ چا کړی دی په دې کې مختلف اقوال دي یو قول په دې کې دا دی چې اول تلفظ په دې باندې داوود علیه السلام کړی او دوهم قول په دې کې دا دی چې اول تلفظ په دې باندې حضرت یعقوب علیه السلام کړی دی بل قول په کې دا دی چې نه اول تلفظ په دې باندې یعقوب ابن قحطان کړی دی او باز وای چې نه صحبان ابن وائل او باز وای چې کعب ابن لوی دا مختلف کسان دي چې اول تلفظ په دې باندې تم یو پکې کړی دی نو مختلف اقوال په دې کې را نقل شوي بهر حال اما بعد دا کلمه د فصل ده او د دوو کلامینو کې د فصل د پاره راوړې چې دوه کلامین په دې سره جدا کړي بل خبره په اما کې چې دا اما آیا مستقله کلمه ده او کنا دا اما په دې کې اعلان شوی دی یو بل کلمې نه حاصله شوی ده اما کې یو مذهب دار امام سیبوی ته وایي چې اما دا کلمه برأسها مستقله کلمه ده چې نه جوړه نه ده دا دا معنی جوړه ده او نه د بل کوم لفظ نه جوړه ده بلکې په خپل یو مستقله کلمه ده او امام خلیل ته وایي چې نه اما په اصل کې مهما او نو به ترې نه اما څنګه جوړ شو اما کې په دې طریقه جوړ شو چې دا ها بدل شو په همدې باندې نو ما ما دې نه جوړ شو بیا د حمزه او د میم په منځ کې قلب مکانی وشو حمزه لاړه د میم زیاته او میم د حمزه زیاته راغله د دې نه جوړ شه ام ما بیا قاعده د ادغام ورته متوجه شو دوه حروف د یو جنس نرال اولنې په کې ساکنو په دوهم کې مدغم شو اما ترې نه جوړ په دې باندې هم اعتراض کړی چې دا اما خو حرف دی او دا مهما هغه اسم دی نو په ادغام سره خو یو شی د خپل اصل نوم دی او دلته په ادغام سره دا یو شی د خپل اصل نه اوته د اسمیت نه هغه حرفیت ته نقل شي نو بیر دې باندې جواب هم کوي چې دا کې دې هم شي لکه مثال صارت فینو حذفا من غوایو چې دا خټه هغه دغه جوړ شه دغه کانه دې نه جوړ شه یا هغه کودنه ته نه جوړ شي یو شی په انقلاب سره د خپل اصل نه وته هم شي په هر حال هغه امام خلیل کې دغه وایي او څوک وایي چې نه دا اما دا په اصل کې وو ما ما نو به دلته دغه دوا نیمین جمع کېدل دا دی بده وګڼله نو دغه الف دا اولنې په همدې سره بدل کړو ما ماته نه جوړ شي به دغه همزه او د میم په مابین کې قلب مکانی او که همزه اول تراله او میم رسته شو او به یو میم بل میم چې مدغم شنو اما ترې نه جوړ شو او سو کوی چې نه دا اما په اصل کې ان وو او لکه څنګه چې د نور حروف شرط او ادوات شرط نه رسته ما دې کیږي نو دا شان دې ان رسته دلته ما دې شنو ان ما ترې نه جوړ شو بیا دا نون په میم سره بدل شو د وجه د قرب مخرج نه او دا میم په میم کې به د مدغم سونو اما تر نه دی دا مختلف اقوال په دې کې را نقل شوی چې یا دا اما په خپل اصل باندې دی او یا جوړ شوی دا مختلف شیان به اما چې کوم دی دا په دوه قسمه دی یو اما تفصیلی دی او بل اما استنافی دی اما تفصیلی چاته ویل کیږي او اما استنافی چاته ویل کی نو اما استنافی هغه اما ته ویل کیږي چې د هغې نه مخکې اجمال نه وي نه ذهنا نه خارجا یعنی د متکلم په ذهن کې څه اجمال نه وي چې د هغې تفصیل په هغې سره وي او نه په خارج کې څه اجمال هغه ذکر کړي چې د هغې له تفصیل د پاره راوي نو دې ته ویل کېږي اما استنافیه اما ابتدائیه لکه په سر د کتابونو کې دا اما کوم راځي لکه دلته چې کوم دی نو دا اما اما یې استنافي دی او بل اما یې تفصیلی دی اما یې تفصیلی کوم اما ته ویل کیږي نو اما یې تفصیلی هغه اما ته ویل کیږي چې د هغې نه مخکې اجمال راغلی وي یا ذهنن یا خارجن یو اجمال ذکر شوی وي او د هغې اجمال د تفصیل لپاره اما راوړی شي لکه الله جل شانه قرآن شریف کې فرمایي فمنهم شقي وسعيد ولې خلقو کې به بدبخت او نیکبخت وي دا اوس اجمال دی دې اجمال تفصیل الله جل شانه کوي فاما الذين سعدوا ففي الجنه لکم کسان نیکبخت دي په جنت کې به وي واما الذين شقوا ففي النار دې ته ویل کېږي اما یې تفصیلیه بل خبره هغه په بعضو کې چې دا بعضو شی دی دا بعضو صرف دی او مقطوع عن الاضافه دی دلته الحال او دا بعضو لپاره مشهور درې حالت دی چې هغه نحو امیر کې یا په نورو کتابونو کې تاسو ویلي دي چې بعضو لپاره یو حالت دا دی چې مضاف الیه د بعضو سره په لفظ کې ذکر وي نو یو صورت ادا ده لکه مثال په تور قران شریف کې راځي دینو کې راغلي قبل كل شيء بعد كل شيء دا هغه صورت ده چې مضاف الیه د بعدو په لفظ کې ذکر دی دوم صورت د بعدو دا ده چې مضاف الیه د بعدو هغه نه لفظ کې ذکر وي او نه هغه په نیت کې مراد وي بلکې هغه محذوف په حذف نسیم منفیه سره لکه مثال په تور تاسو تیر لپاره مثال وای رب قبل خیر من بعد مثل ترا قبل بعد سره مضاف الیه نه په لفظ کې شته او نو ور سره په نیت کې مراد دی دا یې دوهم حالت دی او دریم حالت دا دی چې مضاف الیه دا بعدو هغه د لفظ نه حذف شوی وي او په نیت کې مراد وي دې ته تاسو محذوف نس محذوف منوي کیږي محذوف منوي نو د بعضو لپاره دا غدري حالتونه دي په دې اولنی دو حالتو کې دا بعضو دا معرب ده او ځکه چې اصل په اسماو کې هغه اعراب دی دریم حالت کې دا بعضو مبني ده چې کله د دې مضاف الیه محذوف منوي وي مضاف الیه ور سره په لفظ کې نوی او په نیت کې مراد وي نو په دې صورت کې دا بعضو مبني ده او به د بنا د پاره تاسو وجه هم وای یو دل تنفس بنا د کتاب بعدو دا هو اسم ده اصل په اسماء کې اعراب دا مبني ولې شو به اصل په بنا کې سکون ده مبني په حرکت سره ولې شو او به دا چې که په حرکت سره وینو په فتحې سره ولې مبني نشو ځکه فتحه خط الحرکات ده نو هر چې نفس بنا د بعدو ده هغه د دې وجه نه دا بعدو مبني ده چې دا بعدو مشابه دی د مبني الاصل سره په احتیاج مبني الاصل هغه حروف مدا د حرف سره محتاج دی په احتیاج کې لکه څنګه چې حروف په دلالت کې په خپل معنا باندې هغه محتاج وي زم د یو بلې کلمې ته دغه شان دا بعدو په دې صورت کې هغه محتاج دی هغه ذکر د مضاف الیه ته چې هغه ورسره په ذکر ذهن کې وشي نو په دې وجه باندې مشابهت د مبني الاصل سره راغی نو دا مبني او به مبني په حرکت سره شو دا ردی وجه نه چې دا حرکت دلالت وکړي په حذف د مضاف الیه باندې دلته مضاف الیه هغه حذف شوی او به مبني په ضمیر سره ولې شو نو مبني په ضمیر سره څه شو چې دا حذف د مضاف الیه دا یو قوي نقصان دی او قوي نقصان هغه جبیره مغټه غواړي قوي هغه جبیره غواړي نو په دې وجه قوي جبیره هغه په حرکاتو کې زمه و نو په دې وجه دا مبني شو په زمه سره دا خو د بعضو حالات ترکیبي هغه حیثیت ته اما بعد اذا اما بعد په اصل کې مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاه اصل کې داسې مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاه اصل کې دا څه دی بیا دا مهما په دې کې اسم شرط دا مبتدا او دا يكون فعل ناقص کی چې په افعال تامون کیږي دلته فعل تام نه ناقص نه دی ضمیر پکې مستتر دی هغه فاعل دی دا من شيء جار مجرور دا بیان دی هغه فاعل او دا متعلق دی تر يكون پورې بعد الحمد والصلاه دا مضاف مضاف الیه دای متعلق ثانی دی لا یکون فعل سره فاعل او متعلقین دا جمله فعلیه خبر کی لپاره د مبتدا مبتدا سره خبر نه دا جمله اسمیه شو او دا ما ما بعد ورله می کویت بنده نیاسمن دا ورله جزا کی بیا دا مبتدا حذف سره سره د خبر نه او دا اما بعد د هغه په ځای باندې قائم مقام وکړي دا اما بعد په اصل کې مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاه اذا شان دا اما بعد دا شخص او می ګویت بندې نیازمن دای جزا شو وسمی ګویت بندې نیازمن غرض د مصنف په عبارت سره سره نو غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره هغه وجر دې تصنیف بیانول دي چې دا تصنیف ما ولې وکړو په دې خاص فن کې مې ولې وکړو باید تعالی تصنیف ما باندې سو دا د هغې د پاره وجه بیانوي او به د خپل کتاب هغه خوبي بیانوي چې ما کتاب کې دغه خوبيان هم شته او به ورپسې ځان ته طالبانو ته دعا کوي نو مصنف وايي چې دا کتاب ما ولیک باعث سما باندې څو نو دا وايي چې باعث سما باندې دا چې حافظ وزیر علي ته دا دوست کو هغه زمانہ مطالبه وکړه چې په صرف کې یو کتاب ولیک نو دا هغه د خواهش د تکمیل په خاطر باندې ما دا کتاب ولیک او پر خاص فن کې ولیک دا هغه غوښتنه پر خاص فن کې کړې و او دا مصنف دا کتاب په کوم ځای کې ولیکو نو دا کتاب مصنف په د قید او د بند په حالت کې لیکلی دی او هغه دا وتی 1857 اتلس سو او پنځوس میلادي کال کې جنگ ازادي هند شروع شو نو په هغه کې علماو د انګریزانو خلاف د جهاد فتوا ورکړه مصنف هم په دغه علماو کې شامل وو او په خپل عملی په دې جهاد کې شریک شوی وو نو دغه وخت مسلمانانو ته شکست وشو هغه شکست کې مصنف هم کونیول شو او جزیره اندومان یا اندومین چې کالا پانی ورته ویل کیږي توري وبا نو هلته یو وخت لپاره بندي شو او بیا هلته قید او بند کې پروت نو په هغه حالت کې مصنف وایي چې ما سره هیڅ یو کتاب نه و دغه کتاب دغه قواعد مې راجمع کړو دغه مې کولې کړ او بیا دغه د ازادۍ لپاره سبب چې د هغه جیل نه خلاص شوی دی نو هغه دار چې تقویم البلدان په نوم باندې یو کتاب هغه د عربی نه د ترجمه کو اردو ته او هغه په یو انګریز غوښتنه کړې و چې کله هغه کتاب ترجمه کړ دا د ازادۍ لپاره هغه سبب وکړي او بیا آزاد بیا وایي دا کتاب زموږ د ګمره خوبيانو والا کتاب دی چې تاسو د صرف کوم مختلف کتابونه ویلي میزان الصرف منشعب پنځګنج دغه شان تر صرف میر زبده و غیره نو دغه ټول کتابونو په ځای باندې دغه یو کتاب کار کوي او دینه ما سیوا نور هغه فواید په دې کتاب کې هم شته دی زما دا کتاب ډېر اهم کتاب دی او اخره کې بیا دعا کوي چې نفع الله به الطالبین الله دې ما ته په دې سره فائدہ ورسوي او طالبانو ته په دې سره هغه فائدہ ورسېږي نو اخره کې دا دعا ده تاسو ورته وګورئ بیا به نور بیا وایي اما بعد می کویت بنده نیازمن وای بنده نیازمن معنا ده محتاج برکات رب سمد چې هغه محتاج دی د دربار د خپل رب چې هغه رب څنګه رب دی سمد دنیا سره چاته حاجت نه لري المعتصم بذیل سید الانبیاء المعتصم چې د منګول لګون کړي بذیل سید الانبیاء او سنتو د سردار د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې ذیل ویل کېږي لمن ته دلته تینا مراد سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی سید الانبیاء چې هغه سردار د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی دا څوک دی دا بنده محمد عنایت احمد غفر له الاحد بخشش دی وکي الله جل شانه هغه ته چې هغه تنها دی ان رساله در علم صرف ادا یو رساله ده په علم صرف کې چې په پاسه خاطر چې د پارا د لحاظ او د زړه ساتلو د هغه شفیق مهربان مفاد معنا ده لحاظ او هغه رعایت خاطر ویل کیږي ځړه دا وایي چې د پاره د زړه ساتلو او د لحاظ د زړه د خپل هغه شفیق مهربان او د محسن مجمع محاسن چې هغه مجمع د خوبیانو ده او ټول خوبیان په هغه کې راجمع شوي دا څوک دی حافظ وزیر علي صاحب په جزیره اندومین په جزیره اندومین کې په معرض تحریر تر آمده هغه زیر تحریر تراله یعنی دغه کتاب کلی کلی شو ورودی حقیر در آن جزیره رسیدل د حقیر خپل ځان ته مصنف چې زما رسیدل او تک قرآن جزیره دغه جزیره ته از میرنګ تقدیر بولا دا د هغه گردش او د تغییر د تقدیر نه وو یعنی چې تقدیر کې دا خبره ما ته لیکل شوی و دا گردش او تغییر را ته لیکل شوی او په تقدیر کې نو د هغه په وجه باندې دغه جزیره ته ورسېدل وکتابه اصل جاهل مزي خود نه داشت او هیڅ یو کتاب د کوم علم نه په د خپل ځان سره نه لرلو یعنی زما سره هیڅ یو کتاب نه د هیڅ یو علم او په دغه حالت کې مې دغه مسائل را جمع کړل ان را رساله را په وضعي نگاش دا رساله په داسې طریقه باندې لیکل شوې ده چې بجای میزان چې په ځای د میزان منشعب پنجګان زلتا و سرپمیر بکار آیات او د سرپمیر په ځای باندې پکار راځي و بر فواید دیگر هم مشتمل نو چې دغه ټول کتابونو سارا جمع کول خو دغه کتابونه وو دي کتاب به کله ته ضرورت وو نو دا وای بر فواید دیگر هم مشتمل باشد و نورو فواید باندې هم دا کتاب مشتمل دی نفع الله به الطالبین نفع ورسی الله په دې سره طالبانو ته ورزقهم او الله دې نصیب کړي طالبانو ته و ایایا او ماتا اتباع سنت سنت سید المرسلین تابعداری د سنتو د هغه سردار د پیغمبرانو صلی الله علیه وعلى آله د الله رحمت بنازل وي په هغه باندې د هغه په آل باندې اجمعي پټول باندې دا نفع الله به طالبین دا دعا وکړه بل ځان او طالبانو ته چې الله دې طالبانو ته په دې کتاب سره نفع ورسوي کستا تو خیل وی دا نفع څنګه د فعل ماضی دا او په فعل ماضی کې مصنف دا کتاب کله یې کله نو طالبانو لاس ته چې دا کتاب نو راغلی هغه پورې څه فائدہ نه ورسېدل نه الله معنا خدا چې الله په دې سره نه پرته ولې و طالبانو ته دا کتاب چې نو الله په دې سره نه پسنګ رسولې و نو تاسو وایي چې ماضی باقي صورتونو کې په معنا د مضارع سره هم راځي دې لپاره یو شعر هم دی آمدا ماضی بمانا مضارع چند کا عطف ماضی بر مضارع در مقام جبت دا بعد موصولون داو لفظ حيث كلما در جزاء و شرط حسو باشد در مقام دعا نو په دې شعر کې یو څه زینه هغه ذکر شوی په هغه ځایونو کې دا ماضی په معنا د مضارع سره راځي یو په هغه کې سره چې کله دا فعل ماضی یو څو ځایونو کې هغه په معنا د مضارع سره راځي یو دا چې فعل ماضی عطف چې فعل مضارع باندې بل دا چې رسته د موصول نه راشي اسم موصول نه رسته د ندا نه راشي یا رسته د لفظ د حیث او د کلما نه راشي دا شان ته رسته د شرط او د جزا نه راشي یا په محل د دعا کې فعل ماضی راشي نو په معنا د مضارع سره دلته هم دا محل محل د دعا دی دلته دا فعل ماضی په معنا د مضارع سره ده چې الله ری په دې سره نه په اورته طالبانو ته او یا تاسو دا هم وایي چې په دې کې مصنف هغه نیک پالی کړی ده او نیک تفاول کړی دی مطلب دا لکه څنګه چې فعل ماضی هغه تیرېدل یقیني دي او یقیني تور سره هغه تیر شوی ده دغه شان ته د الله په دې کتاب سره دغه فائدہ هم یقیني کو ګرځي په دې وجه دغه صيغه د فعل ماضي راوړله باقي هغه د انبیا څه ویل کیږي نو انبیا جمع ده نبی ده او نبی چاته ویل کیږي دغه شان ته رسول چاته ویل کیږي او د رسول او د نبی په مابین کې هغه فرق یا نسبت څه دی نو تاسو وایئ چې نبی دا اخستل شوی یا د نبوت نه او نبوت ارتفاع ته ویل کیږي او نبی تم نبی څه ته ویل کیږي چې دا د څه مرتبه په عام خلکو باندې هغه اوچته وي نو په دې وجه ورته نبی ویل کیږي او یا دا نبی اخستل شوی د ان با اجن به او ان با ان نو به نبی ته نبی څه ته ویل کیږي چې ان با په معنا د اخبار سره راځي او نبی تم نبی څه ته ویل کیږي چې دا خلق ته الله جل شانه د احکامونو خبرې په اصطلاح کې چاته ویل کېږي انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیه هغه انسان ته ویل کېږي چې الله جل شانه خلق ترا لګلې دي د پاره دې چې خلق ته د الله احکام ورسوي نو هغه انسان ته نبی ویل کېږي او بل دې مقابل کې رسول دی نو رسول چاته ویل کېږي رسول فاعول وزن دې په معنا د چا سره د مفعول سره مرسل مرسل معنا دا لیکل شوی او رسول په اصطلاح کې هغه انسان ته ویل کېږي چې الله خلق ته لیکلې وي د احکام او رسول د پاره چې د شریعت احکام او خلق خبر کې او هغه ورته پوره بیا د رسول او د نبی کوم ابراهیم کې فرق دی نو څوک پکې یو نسبت وایي نسبتونه عام طور سره تنور دي یو تساوی بل تباین عموم خصوص مطلق او عموم خصوص من وجه نو څوک نسبت د تساوی وای او دا هم صحیح نه دی ځکه چې دیر زینو کې دا شان تعاطف راغلی دی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دا نبی عاطف دې دلته پر رسول باندې عاطف مغایرت وای نو به مغایرت د معطوف معطوف نه لې کومه بین کې نشته دي متساوی نسبت کو هغه نه دي تو کوی تباین دی نو تباین هم صحیح نه دی ځکه چې تباین نسبت شي نو بعد وخت کې په یو پیغمبر باندې د نبی او رسول دواړو اطلاق شوی وي اسماعیل علیه السلام بارک راضی وکان رسول النبی وو رسول او نبی نو کوم متباینین وې دا څنګه جمع کېدل او څو کوی چې عموم خصوص مطلق دی ډول ما بین کې بیا عموم خصوص مطلق کې مختلفه وجوه دا رسول اخص مطلق ده او نبی اعم مطلق ده او په کوم اعتبار سره ده نو په دې کې څوک دا وایي چې رسول هغه ته ویل کېږي چې دا هغه سره واقع مخا کتاب ورسره وي او نبی عام دی چې کتاب ورسره وي کو ورسره نه وي او دا باندې هم یو اعتراض ته چې نه دا صحیح نه ده ځکه چې کتابونه ټول یو سلام سلور دي او پیغمبران درې سو او دیار لس نو دا 300 دیار نه چې دا باقی سره خو کتاب نشته صرف دغه یو څو کسانو سره دی دې کې څه څه شي په آدم علی السلام شي صلیه السلام ابراهیم علیه السلام ادریس علیه السلام مختلفو انبیاء باندې نازل شوی او دغه څلور کتابونه دا باقی نور چې هغه ته کتابونه نه راغلي هغه ته رسول نه ویل کی او څوک وایي چې نه رسول دا احد مطلق او نبی اعم مطلق دی په دې معنی سره چې رسول هغه څه ویل کیږي چې نوې شریعت او دین ورکړی شوی وي او نبی عام دې چې نوې شریعت او دین ورکړی شوی وي چې نوې ورکړی شوی ودا هم وایي صحیح نه ده دا ځکه صحیح نه ده وایي چې اسماعیل علیه السلام او سلام باندې لکه آیت مونږ ویلو د رسول اطلاق شوی دی سره د هغې نه چې هغه ته نوې شریعت نه دی ورکړی شوی همغه شریعت د ابراهیم علیه السلام چې کوم د همغه هغه پرچاره کوي او څوک وایي چې نه رسول په دې معنی باندې اخص مطلق دی چې رسول هغه ته ویل کیږي چې وحي ورته شوی وي او نبی عام مطلق دی چې وحي ورته شوی وي چې نبی شوی نو دا چې عام تور سره ترجیح ورکړي دا چې دا غسری ده به هر حال دا مختلف نسبتونه د رسول او د نبی ترمنځ راځي ان رساله مشتمله پر یک مقدمه و چار باب و خاتمه دا رساله مشتمل ده دې کې و ان لفظ ور سره ولي کوي و ان رساله مشتمل اس پر یک مقدمه و چار باب دا مقدمه رساله مشتمل ده په یو مقدمه او په څلورو بابونو باندې وزلتا مصنف دې کتاب تاسو ته هغه خلاصه بیان کړ چې په دې کتاب کې به څومره شیان بیانېږي مصنف وايي دغه رساله سما پدې کې یو مقدمه ده څلور بابونه دي او یو پکې خاتمه ده په مقدمه کې بس ذکر کړي دغه شان بابونو کې بس ذکر کړي نو مقدمه هغه په تعریف د کلمې او تقسیم د کلمې کې ده او په بابونو کې اول باب به هغه په بیان د ابوابو کې ده بل باب په بیان د صيغو کې ده او دریم باب هغه په قواعد د محمود متل مضاعف او د هغه په ګردانونو کې دی او څلورم باب هغه به په فواید نافعو کې دی او خاتمه کې مشکل کې دی هغه ذکر کړي دا شیان په دې کتاب کې هغه ذکر کړي اوس رساله چاته ویل کی تاسو ویل چې رساله هغه څه ویل کیږي چې یو چاته ولېږل شي هغه ته ویل کېږي رساله اصطلاح کې رساله ما صغور حجمه او کبر علمه رساله هغه ته ویل کېږي چې د هغه حجم او هغه ډبلواله کم وي لیکن علم او معلومات په کې ډیر راځي مشوي وي هغه ته ویل کېږي رساله بل لفظ هغه د مقدمه ده د مقدمه په لفظ کې مختلف هغه بیانونه دي تاسو به هغه کړی دی هغه یو دار چې دا المقدمه کو یا مقدمه اعراب سره نو هغه به هدایت النخ وکي ویلي دا سان مقدمه کې دا تا کومه تا ده او مقدمه څه ته ویل شي نو دلته خو مقدمه دا چې دا صرف د مقدمه هغه تعریف به موږ وکړو چې مقدمه چا ته ویل شي مقدمه دا مقدمه اخستل شوی د مقدمه الجیش نه او مقدمه الجيش د فوج هغه حصے ته ویل کېږي چې کوم د فوج نه مخکې روانه وي د دې لپاره چې د هغې لپاره یو خزه هغه انتخاب او د هغې لپاره چې کوم ضرورت وي د هغې انتظام ورلو د فوج هغه دارومدار په دغه مقدمه الجيش باندې وی د کامیابی د حفاظت وغیرہ مناسبت د دې مقدمې د کتاب سره هغه دا ده چې لکه څنګه دغه مقدمه الجيش باندې د جيش هغه دارومدار د حفاظت او د هغه انتظامات وي دغه شان د کتاب هغه دا دارومدار هم په دې مقدمه باندې وي چې په دې مقدمه کې دا څه خبرې ذکر شوې وي چې هغه د کتاب کی فائدہ کړی دا مقدمه اخستل شوې ده د مقدمه الجيش به تاسو ځان ویلي چې جیش لپاره هغه پنځه اطراف وي او قصې وي یو مقدمه الجیش بل مؤخره الجیش او بل میمنه الجیش میسره الجیش او وسط الجیش دا هغه پنځه اطراف پچا کې وي په فوج او په هغه جیش کې وي بل خبره هغه دا چې دا مقدمه دلته کومه صيغه ده مقدمه صيغه د اسم فاعل ده که مقدمه ده صيغه د اسم مفعول ده او به مقدمه په څو قسمه ده اوله خبره ده چې دا مقدمه صيغه د اسم فاعل ده په کثرې د دال سره د باب تفعيل نه قدم يقدم تقديما فهو مقدمون یا څنګه د اسم فاعل ده او یا څنګه د اسم مفعول ده بابي تفعیل نه په معنا د مقدم سره مقدمتون بیا په دې باندې اعتراض ته چې دا یو هم نه صحیح کیږي نه په کثرې دال سره صحیح کیږي او نه په فتحې دال سره نه څنګه د اسم فاعل صحیح کیږي نه څنګه د اسم مفعول صحیح کیږي څنګه د اسم فاعل ولې نه صحیح کیږي چې مقدمه شي ځکه نه صحیح کیږي چې د مقدمه معنا دا مخکې کون کې بل لره او مقدمه خو څوک نه مخکې کړي مقدمه خو په خپل مخکې ده نو په دې وجه په اعتبار د معنا سره مقدمه صحیح نشو او که مقدمه دا مقدمه شي په صغیر اسم مفعول سره په صیغه د دال سره نو هم صحیح نه ده ځکه مقدمه معنا ودا شي مخکې کړي شوی په جعل د جاعل سره چې دا یو بل ته مخکې کړی دی حالانکه د مقدمي دا تقدم تقدم تبعی دی دا چې مخکې نو په تقدم تبعی سره مخ دا غي نتیجه اعتراض نه جواب دار چې دواړه صحیح کیږي هغه د اسم فاعل هم صحیح ده هغه د اسم مفعول هم صحیح ده کدا چې هغه د اسم فاعل چې مستحیل ده نو د هغې نه دوه جواب دي یو جواب دا دی چې دا چې غد اسم فاعل ده او کته وای چې مقدمه به دې ته ویل کیږي چې بل شی مخکې کړي نو موږ وایو چې مقدمه معنا ده مخکې کون کې بل لره او دا مقدمه هغه طالب چې کم په مقدمه باندې عالم وي او د مقدمه په مسائل باندې عالم وي هغه مخکې کوي په هغه طالب باندې چې کم د مقدمه په مسائل باندې هغه عالم نه وي نو په دې معنا سره صحیح شو او یا دا مقدمه په کسره د دال سره اسم فاعل څنګه ده باب تفعیل ده وتلته باب تفعیل په معنا د تفاعل سره ده او چې باب تفاعل سره شو نو دا لازمي شو متقدمه نو بیا معنا دا ده چې په خپل وړاندې شوی وي او وړاندې راغلی نو معنا صحیح شو او یا دا څنګه د اسم مفعول ده کته وایي چې دلته بیا دا مقدمه معنا دا ده چې دا بل چا مخکې کړی وي او حالان کې دا چې مخکې ده په تقدمي تبعي سره مخکې ده نو موږ وایو چې دلته تقدمي تبعي هغه موافق ده تقدمي هغه جعلي سره نو حکم د مقدمه دار چې هغه مخکې شي او هغه جاهل دا مخکې راوړي ده نو په دې وجه سفر پتی نه راځي بهر حال یا مقدمه ده یا مقدمه ده بل خبره مقدمه به په څو قسمه ده مقدمه په دوه قسمه ده یو مقدمه الكتاب ده او بل مقدمه العلم مقدمه الكتاب څه ویل کیږي او مقدمه العلم څه ویل کیږي مقدمه الكتاب ویل کیږي طائفه من الكلام قدمت امام المقصود لارتباطها به ونحوها فيه هغه مجموعه د کلام ته ویل کیږي چې هغه د مقصود نمخ کې ذکر شوی وي او د مقصود سره د دې ربط هم وي او په دې مقصود کې فائدہ هم ورکوي نو دغه مجموعه د کلام ته ویل کیږي چې ته ویل کیږي مقدمه الكتاب لکه دلته کوم مقدمه چې ذکر شوی ده او بل مقدمه العلم ده مقدمه العلم چاته ویل کیږي مقدمه العلم ما يتوقف عليها شروع في العلم چې په علم کې شروع په هغه باندې موقوف وي هغه څه ویل کیږي مقدمه العلم او دغه مقدمه العلم چې علم کې شروع په هغه باندې موقوف وي دا هغه تعریف او موضوع غرض دي چې تعریف او موضوع غرض یو سړی هغه نوی پیژندلی نو په علم کې شروع نشي کولای دا تعریف موضوع غرض دا موقوف علیه شو د پاره د شروع کولو په یو علم کې به د توقف کې هغه خبرې هم دي چې توقف په کومه معنا سره ده او هغه نه به تیر شو سر کې نظر په هغه نه وکړي خبره وکړي نو مقدمه د غوښتو قسمه شوه یو بل مقدمه هم د مقدمه د قیاس ورته ویل کیږي نو هغه تاسو په کتاب کې ویلي چې مقدمه د قیاس هغه قضیه ته ویل کېږي چې کومه هغه ډیر د قیاس وکړي هغه ته هم مقدمه وايي مقدمه صغرا مقدمه کبرا او بل مقدمه د دلیل هم ده مقدمه د دلیل چاته ویل کېږي ما یتا ما يتوقف عليه صحه الدليل چې صحت د دلیل په هغه باندې موقوف وي هغه ته هم مقدمه ویل کېږي مقدمه الدلیل دا په مقدمه کې هغه مختصره خبره و چې مقدمه څه د تانا خسر شوی اعراب سره او د مقدمه هغه اقسام نو مصنف وايي دا رساله مشتمله ده په یو مقدمه و چار باب او په څلور بابونو باندې و خاتمه او په خاتمه باندې مشتمل ده باب څه ته ویل کېږي نو دا به ان شاء الله روسته د ابواب بیان کوی د باب لغوي اصطلاحي معنا څه ده او په طرف کې د باب نه څه مراد دی بل خاتمه دا خاتمه څه ته ویل کېږي دا خاتمه څنګه د اسم فاعل ده یا د ظرف څنګه ده لغوي معنی دا بندول مهر لګول او په اصطلاح کې چاته ویل کېږي په اصطلاح کې ویل کېږي ما يختمو به الشيء هغه څه ته ویل کېږي چې په هغه باندې یو شی ختم شي او یا خاتمه هغه شی ته ویل کېږي چې کم انجام او اخیری حصہ دی یو څه وي نو هغه ته هم خاتمه ویل کېږي مقدمه د تقسیم کلمه او اقسام خان مقدمه په بیان د تقسیم د کلمه کې را و اقسام ان او په اقسامو د کلمه کې ده نو په دې مقدمه کې هغه مصنف د کلمې هغه تعریف کوي او به تقسیم د کلمې کوي چې کلمه په څو قسمه ده نو اول تعریف د کلمې چې کلمه څه ته ویل کېږي په لغت اصطلاح کې او به کلمه په څو قسمه ده نو تاسو ویلي چې د کلمه کې هم ډېر افعال دي هغه چې کله الکلمه توشي الف لام کې دا شان د کلم کاف لام میم کې او بل په دې ساتي نو نو هغه نور بحثونه به تاسو په هدایت النحو کې وکړئ دلته صرف موږ لغوي اصطلاحي هغه تعریف چې کلمه څه ته ویل کېږي نو کلمه په لغت کې باقي هغه صرف نحویان وایي چې دا کلمه او کلام مستقل هغه الفاظ دي دا کلمون نه مشتق نه دي او باز نور وایي چې دا کلم دا مشتق دی کلم نه او کلم ویل کېږي زخم ته به تاسو دې په مابین کې هغه مناسبت لري معنا په مابین کې ذکر کوي چې دې زخم سره د کلمون دې خبرو هغه څه مناسبت ده نو تاسو وایي چې مناسبت لفظي او معنوي دواړه دلته شته مناسبت لفظي خو هغه ظاهر دی دا کاف لام میم په کلمون کې هم دی او په دې کلم کې هم دی او هر چې مناسبت هغه معنوي دی نو مناسبت معنوي دا دی لکه څنګه چې زخم هغه تاثیر کوي په بدن کې او په جسم کې دا شان دا کلم دا خبر دا کلم خبره هم اثر کوي په سړي باندې او د هغې لپاره په دلیل کې تاسو سیار هم ذکر کوئ جراحات السنان له التیام ولا يلتام ما جرح اللسان نو مناسبت د دوارو معناو ترمنځ هغه لفظي او معنوي دواړه شته دي اصطلاح کې چاته ویل کېږي کلمه نو اصطلاحي تعریف د کلمې دا ده چې الکلمه لفظ موضع لمعنى مفرد کلمه هغه لفظ ته ویل کېږي چې هغه وضع شوی وي لپاره د معنا مفرد دا لفظ چې دا وضع شوی دی یو مفرد معنا د لپاره دې ته ویل کېږي کلمه لکه رجلون زیتون وغیرہ وغیرہ الفاظ راوه دې ته ویل کېږي څه کلمه به دې کلمې په تعریف کې او څه الفاظ راځي چې لفظ دې معنا دا مفرد دې دا لفظ چاته ویل کیږي معنا چاته ویل کیږي مفرد چاته ویل کیږي یو لفظ دی لفظ تاسو ویلي په لغت کې هغه رمی ته ویل کیږي وشتل وتا هغه وشتل د انسان وی کې وشتل هغه د بل څه وی لکه مثال په تور ویل کیږي اکل تو استمرته ولا فست النواته ما کجوره وخړل او هغه زړه می خطا کو او مې ورته او یاد بل شي هغه لفظ او وشتل وي لکه لفظتی الروح الدقیق ګران به هغه ولو وشتل او وی ورځول دې ته ویل کېږي په لغت کې لفظ اصطلاحي تعریف د لفظ سره ما تلفظ به الانسان چې انسان په هغه باندې تلفظ کوي یا قلیلا کان او کثیرا لګي وی کډېره خبرې وي دا شانته هغه حقیقیا او حکما حقیقتا او حکما وی حقیقتا وی که حکما وی مهمل وی که موضوع وی اول ځل وی که دوهم ځل وی دغه مختلف هغه قیود ور سره تاسو لګوي د مختلف وجونه چې په دې کې بعض نور هغه شیان ور سره هم شامل کړي دغه لفظ هغه اصطلاحي تعریف دی بل موضوع ته ویل کېږي یا وضع نو وضع تاسو ویلي په لغت کې ویل کېږي جعل الشيء في حيز الشيء یو شی په یو ځای کې ګرځول او یا یو شی یې خودلو ته سویل کېږي وضع او سویل کېږي اصطلاحي تعریف هم تاسو کړی چې په اصطلاح کې ویل کېږي تخصيص شيء بشيء بحيث متى اطلق او وحس الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني چې وضع دې ته ویل کېږي چې یو شی بل شي پورې خاص کول او د هغې د پاره مقرر کول په دې شان سره چې اول شی ذکر شي او یا د اول شی هغه معلوم کړي شي په حواس باندې نو دوهم شی هغه هم فهمي لکه مثال دا زید لفظ دی دا اوس وضع شوی د پاره د حیوان ناطق مع هذا التشخص چې دغه زیروح چې دغه خاص اوصاف پکې وي نو دغه لفظ د زید چې ویل شي دغه معنا د شریفه هم تراځي دې ته ویل کېږي څه وضع ورته ویل کېږي بل لفظ هغه د معنا د معنا څه ته ویل کېږي نو معنا په لغت کې ویل کېږي مراد او مقصود ته او په اصطلاح کې ما یقصد بشیء هغه څه ته ویل کېږي چې یو شی نه مقصود وي لکه مقصود زمنګ د لفظ نه څه دی دا د لفظ د زیات نه نو مقصود زمنګ د لفظ د زیات نه حیوان ناطق مع حالت تشخص دی دې ته ویل کېږي ته معنا ورته ویل کېږي او بل لفظ هغه مفرد مفرد معنا هم تاسو کوی لغت کې ویل کېږي تنها او جدا تا اصطلاح کې ویل کېږي مفرد چاته مفرد هغه ته ویل کېږي چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوي نو هغه ته ویل کېږي مفرد معنا مفرد هغه معنا ته ویل کېږي چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوي او به دې لپاره تاسو چې صورتونه هم ویلي چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوي چې منطق کوم ویلي یا خو دې وجه چې دې لفظ د لپاره جز نشته لفظ صرف یو دی لکه حمزه د استفهام او یا لفظ د جز شته خو معنا د جز نشته لکه لفظ د الله لفظ د الله دې لفظ د اجزا شته ورځي چې کومه معنا ده نو هغه له رجوز نشته ده لکه دا لفظ د الله وتعالى د لپاره به یو معنا بسیط چې هغه علم لذات واجب الوجود ده نو دا معنا د لپاره هغه جوز نشته یا لفظ د رجوز وی معنا لره هم جوز وی او جوز د لفظ په جوز د معنا باندې دلالت نه کوي لکه لفظ د ذات وګوره لفظ د ذات کې د لفظ لپاره هم اجزا شته ذا یا دال معنا د پاره هم سره چې هغه حیوان ناطق ماها تشخص دی چې د هغه سترګې لاسونه خپېږي او دا جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت کوي چې دا د هغه په لاس دلالت کوي یا د عذاب په حیوان دلالت کوي یا دلالت په ناطق باندې وکړي نه دانه یا لفظ لرهم جز تا معنا لرهم ستره جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت هم کوي او په جز د معنا مقصود باندې دلالت نه کوي لکه عبد الله فحین د علمیت چې کله دا عبد الله د چا د پاره عالم وګرځي نو وسلت سره جز سره عبد معنا د پاره هم سره چې هغه د عبد معنا دا بندا لفظ د الله هغه خپل معنا ده او جز د لفظ په جز د معنا مکتوب باندې دلالت نه کوي ځکه تا مکتوب په دې حالت کې هغه عالمي معنا ده دا عبد په هغه باندې دلالت نه کوي یا څنګه صورت دا وی چې لفظ د جز تا معنا لره هم څه جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت کوي مقصود هم ده او تا یې قصد او اراده نه وکړي لکه حیوان ناطق دی چې لپاره نو کې دغه صورتونه هغه تاسو په مفرد کې ویلي دا هغه مختصره تشریح و ده چې الفاظ چې لفظ چاته ویل کیږي وضع چاته ویل کیږي مفرد او معنا چاته ویل کیږي دا هغه تعریف د کلمې وو اوس ورپسې هغه تقسیم د کلمې دی چې کلمه به په څو قسمه ده نو کلمه په درې قسمه ده یو فعل بل اسم او بل حرف به په دې درې واړو کې تاسو ول د حصرم هم بیانوي ځکه چې دا کلمه به خالی نه وي یا با خپل معنا باندې دلالت کوي مستقلا او یا به نه کوي که دلالت نه کول په خپل معنا باندې مستقلا دې ته ویل کېږي حرف که دلالت کول په خپل معنا باندې مستقلا دې بخاري نه یا په اعتبار د وضع اول سره مخترین وی تر یو سمانی پوری یا بنوي که وو دې ته ویل کېږي فعل که مقترن نو دې ته ویل کېږي اسم نو دا هغه وجه د خطر ده بیر دې درې واړو هغه مستقل مستقل تعریفونه اسم په لغت اصطلاح کې چاته وایي او فعل په لغت اصطلاح کې چاته وایي حرف چاته ویل کېږي نو اسم په لغت کې دا اسم که مستقشی د سمون نه لکه څنګه چې بسرین وای د اسم معنا پیدا ده ارتفاع او چتوال به دا اسم اصطلاحي ته اسم ولې ویل کیږي تاسو د هغه لپاره هدایت النحو کې هدایت النحو کې وجه وای لسموه علی قسمه اسم ته اسم ځکوای چې دا په خپل دوه قسمانو باندې فعل او حرف باندې اوچت دی څنګه اوچت دی ځکه چې دا اسم مسند مسند الیه دواړه واقع کیږي او فعل صرف مسند واقع کیږي حرف یو هم نه واقع کیږي نو په دې وجه اسم ته اسم ویل کیږي او یا دا اسم مشتق دی له اسمن لکه څنګه چې کوکرین وای او اسم ویل کیږي علامه نو لغوي معنا په اعتبار د دغه مشتق منه سره پکې دغه فرق راځي کله چې مون نه مشتق شي به ارتفاع ته ویل کیږي کله ویسمون نه مشتق شي نو به معنا د علامه ده اصطلاح کې چاته ویل کیږي نو په اصطلاح کې اسم هغه کلمه ده چې دلالت کوي په خپل معنا باندې مستقلا مستقلا دا معنا ده چې په دلالت کې په دغه معنا باندې مدا محتاج نه وي بلې کلمې دې ته ویل کېږي مستقلا او په دې زمانو کې د یو زماني سره تعلق او اقتران هم نوي په اعتبار د وضع اول سره په اعتبار د وضع اول سره د هیڅ یو زماني سره تعلق نوي دې ته ویل کېږي اسم لکه تاسو ته به مثالونه درکړي رجلون فرسون وغيرها او فعل چاته ویل کیږي په لغت کې اصطلاح کې نو فعل په لغت کې حدث او کار ته ویل کیږي او په اصطلاح کې فعل چاته ویل کیږي په اصطلاح کې فعل هغه کلمه ده چې دلالت کوي په خپل معنا باندې مستقلا او په دریو زمانو کې د یو زمانه پورې مخترین هم په اعتبار د وخت اول سره نو هغه ته ویل کېږي فعل د فعل دغه تعریف به تاسو به هم وایي چې فعل ته فعل ولې ویل کېږي د هغې لپاره هم تاسو ته هدایت النحو کې وجه ویلې چې فعل ته فعل ځکه ویل کېږي چې دغه فعل مسمى شوی فعل اصطلاحي په فعل لغوي سره دا چې څه ویل کېږي تسمیه د کل په اسم د جز سره نو فعل ته ځکه فعل اصطلاحي درې شیان دي یو نسبت په زمانه ته په کې نسبت فاعل ته بل دلالت په حدث باندې کوي نو دلته فعل اصطلاحي کې دا یو جزء راوخست د ټول د پاره نوم کې خپل دي ته ویل کېږي تسمیه الکل به اسم الجزء او یا تسمیه المتضمن به اسم المتضمن دغه فعل اصطلاحي متضمن د چاره دغه فعل لغوي لره دلته دغه متضمن را واخست د متضمن متضمن او د متضمن د پاره نوم کې خو یې ته ویل کېږي فعل بل هغه حرف دی حرف چاته ویل کېږي په لغت اصطلاح حرف په لغت کې طرف ته وایي لکه مثال راځي چې لس حرف الواجب د کېنا سم کناره او طرف د هغه وادي او د فرد نو لغت کې ویل کېږي حرف طرف ته او په اصطلاح کې دا هغه کلمه ده چې دلالت نه کوي په خپل معنا باندې په غیر د یو دیوالي د بلې کلمې چې بل کلمه ور سره یو ځای شي په خپل معنا باندې دلالت کوي د بل کلمه ور سره یو ځای شي ویني په خپل معنا باندې دلالت نه کوي چې ته ویل کېږي حرف به حرف ته حرف ولې ویل کیږي دا هغه د پاره هم هدایت النحو دا وجه بیان کړي وقوعه حرفا ای طرفا ځکه دا په طرف کې واقع کیږي په طرف کې څنګه واقع کیږي هغه په منځ کې به واقع شوی موږ به دا وخایو ځکه کلمې په منځ کې براغلي نو د هغې نه تاسو ته ورپسې عبارت کې دا جواب کړی دی چې دا طرف نه دا مطلب دی چې په کلام کې دوه جزونه وي مسند مسند کې لایي دا په کې دغه مقصودی اجزاء کې نه مسند واقع کیږي نه مسند الیه بلکې د دې یو طرف ته واقع کیږي ځکه ورته ویل کیږي ته حرف ورته ویل کیږي دا هغه تعریف د اسم او فعل او د حرف دې پسې به هغه تقسیمات د مختلف په فعل کې هغه ان شاء الله باید کې وایي دا وايي مقدمه د تقسیم کلمه مقدمه په تقسیم د کلمه کې را واقسام آل او اقسام د هغه کلمه کې لفظ موضوع مفرد را کویم دا د کلمې تعریف کوي چې کلمه چاته ویل کېږي نو کلمه هغه لفظ ته ویل کېږي چې هغه موضوع کې د پاره د معنا مفرد او معنا مفرد موږ ویل هغه ته ویل کېږي چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوي دا وايي کلمه کې لفظ موضوع مفرد را کوي کلمه چې لفظ موضوع مفرده ته ویل کیږي برسي قسمت دا په درې قسمه ده یو فعل بل اسم بل حرف په هدایت النحو کې نحو په کتابونو کې تقسیم داسې دی اسم مقدم کړي او فعل باندې اسم او فعل او حرف او دلته فعل مقدم نو د هغه وجدارا چې سرپیان هغه بحث کوي د تغییر او د تبدل نه دغه شان دی بحث کوي د ګردانونو نه او دغه تغییر او تبدل او ګردانونه فعل کې زیات راځي اسم کې کم راځي او په حرف کې بالکل ناراضي نو په دې وجه فعل دلته مقدم کړو دا وایي یو فعل دی بل اسم دی بل حرف دی فعل چاته ویل کېږي نو د فعل تعریف دار فعل عام کې دلالت کونه فعل هغه ته ویل کیږي چې دلالت کوي په معنا مستقل په معنا مستقل باندې چې دلالت کوي په معنا مستقل باندې بایه کې ازمنه ثلاثه سره د یو د دریو زمانو نه یعنی سره د دینه چې دا به مختلف وي تر یو زمانه د ازمنه ثلاثه پورې یا په ماضی پورې یا حال پورې یا استقبال پورې معنا مستقل چاته ویل کېږي نو معنا مستقل هغه معنا ته ویل کېږي چې هغه په غیر د یو دیوالي د بلې کلمې نه فهميږي هغه ته ویل کېږي معنا مستقل او معنا غیر مستقل هغه معنا ته ویل کېږي چې په غیر د زم د بلې کلمې نه هغه نه فهميږي هغه ته معنا غیر مستقل ویل کېږي مثالونه څه ذکر کوي لکه ضربا یضرب دوه مثالونه ذکر کړل دا ممثل د پاره یو مثال کافی وي د بیان د ممثل د پاره دوه مثالونه ولې راوړل نو په دوه مثالونو کې تاسو دې خبره ته اشاره وکړه چې زماني هغه درې دی یو ماضی بل حال او استقبال دا ضربه مثال د فعل ماضی لپاره شو یضربو دا مثال د حال او استقبال لپاره شو دغه مثالونه تعدد د امثله هغه بنا ده په دغه باندې و اسم آن کې اسم هغه ته ویل کېږي چې دلالت کوي په معنا مستقل چې دلالت کوي په معنا مستقل باندې نه بایا کې ازمینه ثلاثه او نه په یو د ازمینه ثلاثه باندې چې مختلف نوي په اعتبار د وخت اول سره د یو د دریو زمانو پورې ټول رجل و ضارب لك رجل او ضارب دلته هم دوه مثالونه راوړو په دې کې اشاره وکړه چې اسم په دوه قسمه ده یو جامد دی بل هغه مشتق دی دا رجلون مثال د اسم جامد دارمون د مشتق مثال دی وحرف عام کې وحرف هغه ته ویل کیږي چې دلالت کوي بر معنا غیر مستقل چې دلالت کوي په معنا غیر مستقل باندې په داسې معنا باندې دلالت کوي کې به زمي کلمه دیګر فهمیده نشوت چې په غیر د یو دیوالي د بلې کلمې نه هغه نه فهميږي لکه من او اله د من معنا د ابتدا د اله معنا د انتها دا من او اله په ابتدا او انتها باندې دلالت نه کوي تر هغه وخت پورې چې دې سره نور کلمات هغه یو ځای شوي نه وي چې تر تو من البصره الى الكوفه نو اوس په ابتدا او انتها باندې دلالت وکړي دلته هم دوه مثالونه راولي من او اله لکه مشهور مثال چې کوم د دې لپاره مونږ وایو د حرف لپاره چې حرف په خپل معنا باندې دلالت نه کوي په غیر د یو دیوالي د بلې کلمې نه دا هغه مثال دا دی سرت من البصره الى الكوفه او په هغه کې مين او اله دواړه چې ترسیم په دې وجه سره هم مين او اله دواړه راوړل فعل په اعتبار معنا دا اوس تقسیمات کوي فعل کې مختلف تقسیمات